بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه مخکې متن کې که بندگان ور باندې پرې کړی وي او که خدای پاک به غوګو به لکی پیدا کړی په قرباني نه کی صحیح اوس د دې نه یو بل خبره معلومه شو ها غوګونه شته خو ولیکن پوره نه دي لیک پری دی لیک ستا په دې کې څومره انداز د کوم مقدار باندې لکه قرباني کیږي او په کوم مقدار چې کټ شوی قرباني نه کیږي نو د هدايه مولانا تاسو لوي چې که اکثر غوګ او اکثر لکه کټ کړی شوی و او لک پاتې و قلیل پاتې و په دې قرباني نه کیږي او که اکثر پاتې و نه وکړ شوی او لیکټ شوی و دا په هغه قرباني کیږي ان شاء الله تاسو له مولانا تفصیل وکي ولا جائز نه ده قرباني التي فاغ اضحيه باندې ذهب اکثر اذنها چې ختم شوی وي کټ شوی اکثر حق ده دي وزن بها او لکه وان بقي اكثر الاذن وزن جاز ولی قاعده تاسو ته یاد ده چې کل غوګ پاتې وي نو قرباني کیږي چې ټول غوګ نه وي قرباني نه کیږي نو قانون دا ده چې اکثر په حکم د کول کې وي بقان و ذهابا اکثر چې پاتې وي دا د سره کول چې پاتې وي نو قرباني قرباني کیږي کنه اکثر چې تللی وي دا د سره کول ټول لکه کول غوب چې نوي نو ټول چې نوي قرباني نه کیږي نو اکثر چې نوي هم قرباني نه کیږي پوه شو مثلا لأن للأكثر حكم الكل بقاء په اعتبار د بقا سره وذهابا په اعتبار تللو سره که اکثر تللو قرباني نه کیږي لکه کوی چې تللو چې کل پاتې وي نو قرباني کیږي نو اکثر چې پاتې وي هم قرباني کیږي دا یو خبره دوم دیغه مثلا دا خبره معلومه سول چې اکثر پاتې وي لیک الکوي تللی وي دا خو عیب ده کنه اکثر غوب شتي اکثر لکه شتي خلقونه غوګ الکه کړ شوی دا او لګ غوګ الکوا اوس رانی هغه پاتې ده تا ته وایي الیاس خدای دې تعالی خلاص ولی ځکه دا کم عیب عیب یسیر دا ممکن التحروز نه ده دین علیکه بس کېدل ممکن نه وي او بیا کوم وای چې نه بالکل من ټول به صحیح سالم ویلي غوږ ویم پرې نه وي یا د نس خبر دا تکلیفه بما لا یطاق ته کېدای چې د شي لکه حیوانات چې کوم عیب نه پکې سره ملاو نه چې ملاو سره اختلال وي خوش مثلا پدې کې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نه څلور اقدری اقوال را نقل شوی دي او بل څلورم نمبر قول هغه د صاحبین مکرمین رحمهم الله تعالی او تبارک امام صاحب وايي چې ثلث د ثلث نه زیات یو ثلث او دور لکه نور چې یو ثلث او دا دوم ثلث هم نیم ورسره والی دوره پاتې وي او یو ثلث د ثلث نه زیات کټ وي پرې قرباني نه کېږي کوم څه مسله باندې یا نو څه مسله نو ثلث او د ثلث نه زیات چې پاتې وي دا کم کسته قرباني کېږي ثلث نه زیات چې کټ وي هغه چې سوره وي الکه وای هغه قرباني نه کی صحیح سموله او علماء لیکي پرې باندې فتوا هم ده په دې قول باندې فتوا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه صاحبین په مذهب نه په نورو دوه الکه قولین باندې خره واختلفت روايات عن ابي حنيفه لم يجوز ولی لان الثلث تنفذ فيه الوصيه فسنس کې وصیت الک نافذ کول شي من غیر رضاء الورثه نو قانون دا په وصیت کې چې الک وای دا مړی په قلیل کې وصیت کول شي په کثیر کې نشي کولای او په ثلث استعمال کې بغیر رضا د وارثان نو وصیت کول شي معلومه دا ثلث استعمال قلیل ځکه په قلیل کې الک د میت لپاره د اجازه اخیستل د وارثان نه ضرورت نشته تنفذ فی الوصیه من غیر ظاهر ورثه فاعتبر معتبر تلک الاصول قليلا کم کثرت نشته پکې بلکې څه ده پکې وفيما زاد على الثلث فزيادة الثلث کې لا تنفذ وصیت نه نافذيږي الا برضاهم نو معلومیږي زیات الثلث هغه کثیر ده او په کثیر کې د میت الفه وصیت ټوکې هم بغیر رضا د وارثان نه جائزه نافذه نه دا نه دا وای کنه مدد کوه قلم فاعتبر معتبر څه دا زائد په ثلث باندې کثیره کثیر پرې باندې فتوا راخه تاسو څو فتوا واړه په دې ورځو کې څو فتوا ورکړي شاب په ثلث باندې دا کم ده مثلا نه دې ثلث نه کیږي خاله ويروى عنه ربع د امام ثاني یو روایت ته ربع راغله دا حکم مثال لکه به سلور حصے کې کربا ضرب نه کم نو قليله او که ضرب نه زیات بیا کثیر د قرباني نشي خوش مثلا باندې خلاص ويقول عنه الربع لانه دا ربع يحكى حكايه الكمال دا حکایت کې د حکایت څه د کمال لکه پورا علامه مر فی الصلاه لکه دا په مانځ کې تیر شوی لیکلی او سړی لکه په تدرم هیڅ انداز باندې لکه عورت کاروي مونږ نه کیږي نجاست مرو بل سو باندې تدرم هیڅ د کپڑے باندې لکه نجاست ته ګدلوي ها نه کیږي کوم څه مسله خلاص فدا ويقول عنها ربع لانه يحكى حكايه الكمال على ما مر في السلام څه مطلب مطلب دا ده چې د ربع نه کمی قرباني کیږي په خپل شروب وي پاغیم نه کیږي شروب نه زیات هغه نه کیږي خو شو مسله بس مسله یې رسو د مخکې لغون لکه چوک پکې راغی هلا ويقول عنه الربع روايات راغله د امام سنه په زیادت کې په کثرت کې ضربي لانها لانه ضربه چې لا يحكى حکایت الكمال على ما مر في الصلاه څه سموله چې ضربي نه کمی قرباني کیږي روبه او روبه چې زیات قرباني نه کیږي خدا ويروى روایت سره امام سامنا اصل ته د ثلث په اکثر کې د دې قول مخ قول فرق ده ما قول کې ثلث قليل او دلته ثلث کثیر ده او د ثلث نه چې کم هغه سره قليل په قرباني کې څه مطلب هوګه یو ثلث کټ شوی ده یو ثلث کټ شوی ده نو په دې باندې قرباني نکی بنا په قول ها ثالث باندې البته د ثلث نه کم کړ د دوه ثلث هم پاتې دي او د دریم ثلث نیم کړ ته بیا قرباني کیږي که دوه ثلث پاتې او یو ثلث لکه کټو بیا هم بنا په قول ثالث باندې قرباني نکی خو دې فتوا نه لخوا تاسو په دې مطلب ورسېد و یرو اصلث فی فی الاکثریه فی الجزیات ثلث ما اکثر دی د امام تاون هذا چې قول علیه الصلاۃ والسلام فی حدیث الوصیه اصلث وصلث کثیر هغه صحابي چې وصیت کړ غالبا سعد بن ابي وقاص هغه غالبا تاسو ماشي راخستل د غالبا هغه نه هغه ټول مال وینا ټول وی نصف وی نه نصف هم وی سلس وی سلس کثیر سلس ان سلس کثیر ده په نسبت سره تا وارثان د ټیک ته غو تر پر فائدہ درکې سلس کې باقي به وارثان ته پاتې دام تر پر ډیر ده سلس کثیر نو ور په کثیر سلس باندې نبی رسول الله اطلاق رسول کثیر نو عکس نو سلس چې لکه کټوي نو داس لکه اکثر څه وي او اکثر حکم ده ټول کې لکه ټول غوږ کې نه وي خدای کوم پوي وقال ابو يوسف ومحمد اذا بقي الاكثر من النسب اجزاء هغه چې د نیم نه زیات پاتې وي قرباني ور باندې جایز ده نسب او د نسب نه چې کم پاتې قرباني جایز خد په نسب کې دوه روایت دي خدا اه اذا بقي الاكثر من النسب اجزاء اعتبار الحقيقه اعتبار ورکی د سره لکوي حقیقت له څنګه اعتبار ورکی حقیقت له قلیل او کثیر د اسماء او مقابلهونه د قلیل او کثیر په منځ کې مقابله ده کثیر به الله چې کله په مقابل کې سوي قلیل قلیل به الله چې کله په مقابل کې سوي اوس نصف د نصف په مقابل کې نه قلیل د نه کثیر البته اوس موږ به د نصف نه زیات کو نو ډیر به پاتې شي لیک به کټ شي د قرباني به جایز شي او د نصف د نصف نه زیات چې کټ شي نو اکثر به لکه څه شي کټ شي لیک به پاتې شي قرباني به نشي جایز اوس مثلا نو د اعتبار حقیقت ته کثرت او د قلت لور کوي او په نسب نسب کې الکه کثرت او قلت نشته دا کلام مساوي دي کن او کثیر هغه چې په مقابل کې قلیل وي قلیل هغه چې په مقابل کې کثیر وي نو موږ د نسب نه زیات الکه هغه د کثرت او قلت لحاظ په اعتبار جواز او د عدم جواز څه شمه او اقبال دا لکه بیګا ډیر والی دي خلاص مال ګوره ته سړی شي کتاب نه ګوري که ګوري هلته ګوري ښه ده اذا بقي الاكثر نسب اجزاء اعتبارا لجات اعتبار ورکول د امام رسول محمد الحقيقي په حقیقت تکثرت او قلت چې نسب نه زیاتی نو کثیر پاتې د قلیل الکه کړته نو قرباني جایز ده چې نسب او د نسب نه زیات کټوي او قلیل پاتې نو به اکثر کټ اکثر حکم نه کول کې جواز نشته علامه تقدم في الصلاه اي في باب شروط الصلاه امام مسلم ساوي چې څنګه زه شاګرد وم امام ابو حنیفه رحم الله استاد ما ورته لږی خبرې کنه خبر ما خو په قرباني کې د کثرت او قلت لپاره مقدار راوستل ویسه ادا چې نسب نه زیات پاتې وي قرباني جایز ده د نسب نه زیات کټ وي قرباني جایز نه ده نو اخبرت بقول ابا حنیفه رحمه الله فقال امام صاحب قولي هو قولك زما قول ستا قول دی کنه ما قول ستا قول قولي هو قولك ها اوس دې دا امام صدا قول مبارک او فرمای چې زما قول ستا قول دی چې دوه احتمال یا خدای چې امام صدا خپل قول رجوع کړي کوم چې موږ مفتابه علی قول ذکر کړي چې صلح قلیل ده او د صلح زیات ده کثیر یا دا غینه رجوع کړی ده قول امام ابي يوسف امام محمد لا او یا لا چې ما تا قول نږدې نږدې ده ته د نسب نه زیات چې پاتې وي نو جائز وای ها زه هم وایم دا نسب ثلث ته ورنږدې ده په نسبت سره روپې په فور دا سلس نه سلس دا نسبت او نزيل عليك ها فنسبت سره ربع وش المسألة بان يا درس نسوق چې قول په ربع باندې کوي دا غي قول ستاله قول له بعيد ده او ما ستا قول ځکه ته د نسب نه زیات اخلي د نصف نه زیات اخلي او زه ثلث الله خپل لکوي نو د سله غونې لکه فرق نو ما تر رسیدلای بس نو د ما په شان مولای یا درسه په نسبت مسله باندې کم فرق راغی نسبت د نسبت نه زیات یا د څه مسله او د امام صاحب ثلث ته دا ثلث په لږ باندې دوه کلام مالک ځای راځي چې په دې کې اختلاف نور باسي دواړه برابر خوش مسله باندې ها هغه دا چې زویم چې اکثر د سلس نه معنی نه او له سلس انداز باندې معنی نه او ته د نسب نه زیات بالکل نږدې نږدې دي سره تاسو فکر څه شي په امام سوي اکثر د سلس نه معنی نه او دوی د نسب نه زیات معنی لري چې کټ نو نږدې نږدې سو کټ پوه شو مست خلق خدای خو شریک وفي كون نصف نمخه نم کاته او نم پاکه وفي كون نصف مانع روايتان عنهما دې دوه له دوه یو روایت جواز بل روایت عدم جواز کدی ته وګورئ چې نصف نه قلیل ده نه کثیر ده قلیل ولله ځکه مقابل کې کثیر نه مقابل کې کثیر نه نه جائز خطو پیګ تاسو ماشیل کلی کنه اه نه دی وی روایتان فی روایت معنی لان قلیل عفو ونسب ليس بقلیل نسب قلیل نه ده ولی انا ما يقابل ليس بكثير په مقابل کې هغه بل نسب هغه کثیر نه ده او په روایت کې دا راغلی چې غیر معنی ده ځکه معنی کثیر ده او نسب غیر کثیر ده ولې انا ما يقال ليس بقليل واوري چې نسب ته وګوري چې قليل نه ده ولې نه ده قليل ځکه مقابل کې کثیر نه چې قليل نه ده په کار چې قرباني ور باندې ودی شي یا رسول الله دا یو روایت بل روایت دا ده چې الته لکه ناروا ده چې کله کثیر وي چې کله سي کثیر او دانې صف کثیر هم نه ده ځکه مقابل کې قلیل نشته فورش دي مليان نو داسې به داسې لګون اعتبار سره به لېږي نسب ته وګوري دا قلیل نه ده نه چې نه ده نو قرباني دې ورباندې ونیسي قرباني خو په هغې ځای ده چې قلیل وي ټیک شوم ده چې دې ته وګوري چې کثیر خو نه ده کړي ولې کثیر هغه چې مقابل کې قلیل دې په مقابل کې خو مساوي ده چې نسبي آخر نو چې کثیر نه ده خو ته قلیل ده که نه ده نو جایز ورسېدي ورباندې کما فی انکشاف العوز عن ابي يوسف لکه په ښکار کېدل د اندام کې د امام ابي يوسف نه کوم قول راغلی په نصف جائز من جائز ولا من نه جائز سو معرفه معرفه المقدار في غير العين په غیر سترګې کې لکه وایي چې کوم ده دا تعین د دې ثلث او د ربع او د نصف دا اسانه ده ځکه هغه د د جواهر د قبيله نه د جوهر مالک هغه تقسیمېږي ځکه هغه پته لګیږي چې څومره ده خلاف د سترګې یو د سترګې ذات ده سترګې ذات موازات نه معتبر اصل په سترګې کې لیدل دي اوس د دې پته نه لګیږي چې دا څومره لکه وایه د دې حیوان سترګه لکه وایه خرابه ده څومره نظر کمزوری ده نو دې دا لغونه مشکل طریقه درته یادوي سمعرفه مقدار فی غیر عین متیسر د اسانه ده هدايه ملوي تفصیل ته ضرورت نشته وفي العين سترګه کې یو سترګه روغه ده بل خراب ده اوس په ظاهر خدواله یو شان تخکالي خو یو کې نظر زیات بلکې کم ده طریقه به څنګه وکړي اوس د تخی قالو فقها فرمای تشد العين او په ترل کړی شي العين المعيبه هغه سترګه عیب جن هغه به څه ولګول شي ٹھیک شله او هغه حیوان چې ته اوزهیه کې دوه ورځې یو ورځ ورته مړی هم نه ورکې مړی نه واکه مړی خوره کې انسانان خوري واکه بنا ولا ورته تو پی کنه پی او کنه جی لا تو طرف الشات لا تعتلف الشات وکي بنا لکه دا خوراکه یو ورځ دوه ورځ به چې الته الته به اوتره پیغته کی الته به اوتره تړې بنه او به تړې دلته به شنو واخه لکه اور باندې راو باسي دبه تا طرف ته مخ چې واقع خو تیار دی ولي کله چې دی را روان شي وخو طرف ته بس ته بدل ته بریک ونیسي ته ونیسي بریک به ونیسي او به درې دیږي په نشان ولګي صحیح سمونه پته ولګي واقع به ورکه نه بیا به واقع کېږي بیا واپس بیا له کوي او ځای ته بوسي بیا به دا روغه سترګ ور باندې وتړي څه روغه به وتړي دا غریب خدا وګه د درې ورځ نو الته خدای تا تر ته عام نه سامنے ولاړ ده بیا به واخو راوي روان به روان سه شدت ته قتل هنر روانې ده چې کله تور نږدې کېدی نو دی را روان چې روان سي دا کلم چې دی را روان شو کوم دې ته تر رسېدلې په دې وته ها بریک ونیسي څه ونیسي او بدرېږي نشان به ولګي اوس د اول او د دوم په منځ کې والا کوي فاصله وګوري یا رسم مثلا یا رسم مثال په تور باندې اول ځکه چې درېدلې او د دوه دوه دوه منځ کې څوره فرق دوه غاز څه فرق دوه غاز یا د نسخه نو پته ولګېده چې هلکه وایه دا دا تر دې راغلی دوه غاز او دا بل چې بل کې څو راغی یو غاز اندازه زیات نو دا سلس ته په دې وخت کې جایز یا او که په دې چې باندې هلکه وایه په منځ کې دوه غاز فرق پوه شو مثلا دوه ګزه فرق وو یعنې دا مطلب چې دا دلته چې دا کومه روغه سترګه باندې دلته لیدلی او دا راغلی په دې ځای کې هلک یې لیدلی نو یو ګز دوه ګز نو معلومي کې دوه ثلث هلک څه یې تللی ده نظر یې تللی ده او یو ثلث هلک وایه ها پاتې څه مشکله خبره ګرانه نو بیا هلک قرباني ورباندې کېږي نه مثال په طور دا تا دلته تللی او دا چې را روان څه دا ته راته په دې ځای کې هلک هغه ولیدل څه واخه ولیدل نو دلته خو چې د واخه لیدل څو غزه الکه اندازو مثال په تور درې غزه دا چې راتلو راتلو لکه سور اندازو سول یو نیم غز بیا هم قرباني نه کیږي خوش مثلا که یو غز الکه فرق چې دې دا چې لیدل یو دې نه روان شو ته دې څو غزو درې غزه مثال په تور دا چې دا روغه سرګې ورته تړلې و په کمزوري سرګې روان راتلو راتلو راتلو دغه جبانه کو درېدل دا نو بیا علی کریمه صاحب په قول باندې قرباني ور باندې کیږي ځکه سل انداز باندې نه صاحب څوره شي دی ور باندې پوه شو ور باندې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا جزيلا خلاص خواه ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأت من موج أعلم على ذلك نشان بقول لك زي روان سوي ده هغه منځ کې څوره فرق درې قسم مثال او نه جمال ده ولکه جمال وای بیا په اوخ باندې قرباني به جایز نه ولې اوخ کار نه ولکه یو په جای واله کې قرباني نه دي یدنه البته دې کې تفصیل ده کخر ماتي قرباني نه کیږي کله بیخ راوتلې مازغه کار کیږي یا قرباني نه قرباني کیږي پوه شو مسله باندې په مکسور کیږي هغه منزوع عن الاصل پیغام نکیږي چې ما زغ کاری وهي التي لا قال عليها ان ترى لا يتعلق به مقصود تلقان پورې تعلق نه یو مقصود وکذا مقصوره القرن دارک مقصود القرن یو حالت چې سره خکر نه وي یو صورت بلاغه چې خکر ماتي درې ماغه چې خکر وي خو د ویښ نه راوستل شوی وي هغه قرباني نه کېږي دریم قسم شي شي مسله بل خسی الک په خسی باندې قرباني جایزه ده خسی هغه چې سامان ولټ کولې خسی څه ته وایي چې سامان ورته تکولې تاسو ماشي لیکلې دي چې الک په اوس په نه باندې یا په ډبره ټک ټک ټک الک وایي تکولې خو خصيته نه ورنه استلې نه ښه پښتو په او بعضي بنایه ولې کلی چې نه ته چې خصيته نه مونږ استلې پښتو کې مشکل ښکاري ته پرشن وي او تکړه وقت صح ان نبی صلی الله علیه وسلم ضحى نبی اسلام قرباني کړو به کبشین کبش هغه ته وای دا ګډ ګډ املحین مال هغه د مالګي پرنګ مالګي رنگ باندې هغه چې سپین وي او ستوري پکې د دې مالګي په شان ښکاري کتل هم د چیرته د مالګې دا رنګ هم شین غوندي وي سپینواله شینواله دواړه وي پکې خو مالګه دا نه چې دا میده یې کې هغه شی کله چې تا ته پته ده کار املحین ابلقه موضوعین خسی ځکه د خسی غوښه ډېره مزیدارې په نسبت سره لکه میندل تاسو په څه پیږي حولا لیونی په لیونی هم قرباني جایز ده او ته نه پیږي ځکه چې حیوانات دي دې دي عقل نو کې لیونی چې څه تاوان ده یا د نس اسی حیوانات کړي خو ته مونږ کې کله دی خو لیونی هم کړي خو ته رواني کله دی خو څه نه پوهېږي او سولا وهي المجنون خو دا هغه وخت کې کچیر د لیونتوب په دې اثر نو کړي په دې ستر کې چې خوراک کاو خټېټ او کله چې لیونتوب دومره کم کله کړي چې مړیم نه پیژندل ها واخیم نه پیژندل شکر ولا کوي بل څه بوله شنه شنه څه وځي کله نه کنجوړه الکه یو سره تللی و پیښور له بیا سړي ته ویلي هلکه وایه چې دا ګوړه ګوړي دکان له تللی و هغه ته ګودام ته دننه سه ګوړه پکې خوښ نو دی د کنجوړي هغه ته درېدلی چک ورنه کړی یاره ګوړه خو ګوړه خو ارمان د ارمان ها ها دلته یو څو تاسو دي شارح یو څو صورتونه راخستلې دي هغه تاسو له بیانوم چې د حیوانات مسله بالکل مکمل واضح شي او ما خپل کتاب کې نه نقل کړی دي د عالمګری دا فروع راخستلې دي بعضي خاني راخستلې دي بعضي نور الک فقهاو کتابونه راخستلې دي مجبوب هغه حیوان چې هغه مجبوب وي مقطوع ذکر والخصيتين هغه قرباني جایز ده که جایز نه ده نو دی وایي يجوز المجبوب العاجز عن الجماع په دې قرباني جایز په مجبوب باندې او هغه لکه وای حیوان چې ټوخیږي هغه له سوال ټوخ ټوخ کوي هغه هم قرباني جایز هغه حیوان چې په هغه باندې کوي بیماری وي کوي یو قسم بیماری ده لکه وای ها هغه باندې هم الکه قرباني جایز ده هغه حیوان چې هغه عاجز د ولادت نه وي د دې وجې نه هلکه ولادت نه کوي چې عمر زیات وي هغه هم قرباني چې کومه ده جائزه ده او هغه حیوان چې هغه شدي په تیونو کې نه وي خو د بیماري د وجې نه نه هسې نه پکې راځي من غیر علت هغه هم چې کوم ده قرباني هغه جائزه ده خا او هغه ګډ چې د هغه لم نوي خو وی صغیر او وړوکی وي د لکی په شان باندې چې کوم د لکی د وړوکی لکی په شان باندې الکوي په هغه قرباني جایز ده ولې ځکه لم خوشته اگر که وړوکی او هغه ګډ چې د هغه لم نوي خلقتن هغه قرباني د امام محمد رحم الله په مذهب جایز نه ده کله ته کثرت له اعتبار نشته ادم الکه وای خو شي مسله به ده او چې وګونه وړو کې وي تجوز بصغيره الاذن چې وګونه وړو کې وي پاغه هم قرباني جایز ده او هغه حیوان چې یو غوږی وي خلقتن او یو غوږی نه وي خلقتن هغه هم قرباني جائزه نه ده خو شو مثلا یو غوږ شته خلقتن او یو غوږ بالکل سره نشته خلقتن هغه قرباني جائزه نه والمقابله او بل هغه حیوان چې هغه ته مقابله وای هغه هغه ته چې هغه وکړ شوی من مقدم اذنها شي دا مخې طرف ته وګنې څه شي لکه ها کتی کان شي یاد سم او مثلا خاصه مخکې واځي شو خدا خدا واوري نه تقوب شي د مقابله هغه ته وي چې د مخې طرف نه الکه کټ شوی وي خو لیکن پرې نه وي پوری زوړن وي ولا یبال وی پوری څه زوړن تاسو پښتو په تاریخ قرباني جایزه ده مدابره چې هغه ته چې د ویخ طرف نه د څه غوړ چری کړی وی خو خالد د ویخ طرف نه څه لکه وای دې ته مدابره وای جدعا جدعا حیوان باندې قرباني جایز نه ده چې پوزې پری مقطوعه الانف دې ته جدعا وای هغه قرباني جایزه نه ده حولا چې سترګې کږي وي هغه قرباني جایز ده حولا حیوان باندې قرباني جائزه حولا حلوا نه حولا هي التي في عينها حول مجزوزه هغه قرباني جائزه ده چې ستاره اخیستل نه مخکې مخکې وړي کړ شوی مالک ولوري کټ کړی وي اوس اسم ور باندې موجود نه په ملا باندې هغه هم قرباني جایز ده هغه ته مجزوزه وای دا قاضي خان لیکلی جایز نه په حذا باندې حذا هغه ته وای چې لکه څه نیوي څه نیوي طيب وهي المقطوعه ذرعها هغه قرباني جائز نه ده قرباني جائز نه ده په محرمه باندې التي لا تستطيع ان ترجع فصيلها هغه هغه ته وایي چې خپل بچی له ته ورکول نشي خپل بچی له ته نشي ورکول هغه چې خلو ور باندې کیږي دا ټوفونه کوي نو معلومیږي ودې چې کیسه بیماری ده کوم څه مسله دې ته محرمه وایي التي لا تستطيع ان ترجع فصيلها ولل جدا په جدا باندې هم قرباني جایزه نه ده وهي التي يبس يبس زرعها چې ته بالکل اوچوي اوچ کلیپ وي ته هغه باندې قرباني جایز نه ده بل هغه حیوان چې زبې نه وي مقطوعه اللسان دي کې تفصیل ده ان كان تعتلف تجوز والا فلا که خوراک کول جایز ده که خوراک نه سر کول زبې پرې وزبه دا یاد کې دا مسائل ډیر پیږي خو البته زبر چې په ګټ کې پریوي که خوراک کولې څه کنه څه کولې لکه وایا په دې قرباني جایزه خلا دا یو وقت لسان یمنو قطع لسان خدخ نو ویل په ګټ کې اختلاف ده ګډو وضو کې چې زبه نه وي قرباني جایز ده په غواګانو کې چې زبه نه وي نه ده جایز بار ته دې مسله لري چې خوراک کولی شي جایز چې خوراک نشي کولی او هغه حیوان چې جلاله والله وای هغه قرباني جایز نه ده جلاله څه ته وایي التي تاكل عذره چې هغه لکه وایي غول خوري واخه نه خوري همیشه لکه وایا ګندګي خوري تاسو دې دې بعد حیوانات ګندګي خوري دا هغه خوراک هغه باندې وصیه کول دا جایز نه ستوي التي تاكل هذا ولا تاكل غيرها فاخو نو څلوېښت ورځې به یې وتړي چې چېرته غول ونه خوري هغې نه بعد به یې غوښه پاکه شي غوا به شل ورځې وتړي نور څه به نه ورباندې خوري خاص د وښو نه معافي وه مثال په طور چېرته غول ونه خوري او غنمو کې لس ورځې به یې وتړي د هغې نه بعد به غوښه بیا صفا شي بیا به د قرباني ورباندې جایزه شي که چېرته د حیوان تیونه شته خو د تیونو دا سرونه کټ دي په دې قرباني جایزه نه ده او که بیا فی سر شته لیکشته او لیکټ ده ټول نه لیکټ لیکشته لیګه ها نو هغه د کثرت او د قلت کسول ساله کوایا کټو نو باقی پاتې قرباني جایز او کسول سره زیات لکه کټو بیا قرباني جایز نه خلاص که یو ګډ دی او اوزه ده د هغه یو تی خلقتن شتا او یو تی خلقتن الکوایا ها نشتا او یا یو تی پاپ یو آفت باندې لکه کټ شوی ده د تیسر او یو چې کوم نه الکوایا پاتې درلو پریوت لرل ټول بار اي خدای د خیر په واسطه درود شریف اللهم صل علی سیدنا او ذهبت بعافت یو پاتې ده په دې قرباني جایز نه ده ښه کوم شو مثلا یو تیوی یو نوې قرباني جایز نه ده خلا او کچیرته خلا په ایبیل او په بقر کې که یو تی الکه وای تللی وو قرباني جایزه ده ځکه چې په غوا او په وخت کې سوله کوي څلور وي چې څلور چې یو تل خدري خو بیا پاتې یا نو سم سره که دوه تیونه نو یا خلقتن یا په یو افات باندې بیا قرباني الکوي ها نه جایز الکوي څلور خو کې وخت پکړه هغه قرباني جایز نه او په شاته خنثا مشکل باندې چې نو مذکر باندې مؤنث تا هغه هم قرباني جائز نه ده ذکر هغه خو خام مزیدار نه وي هغه ډیر خراب وي لأن لحمها لا ينضج شطور هغه قرباني جائز نه ده وهي التي ان قتلبا عن احد ذريعها چې په یو تیک له پیسې نه راځي شدي نه راځي په قرباني جائز نه ده هذا ومن الابل والبقر ما انقطع عن زرعيهما چې د دوار له شیدې نه راځي لکه بیا قرباني وکړي یو نه نه راتلی بیا قرباني ځکه هغه تلور ته نه دا تاسو له یاد اصل کې دې کې یو قانون ده فقهاو ذکر کړي هر عیب یو اصل قانون ذکر کړي كل عيب يزيل المنفعه على الكمال يا هل عيب يزيل الجمال على الكمال يمنع الأضحية يا منفعات بالكل ختم شي يا حسن كلها ختم شي غير قرباني جعيلة اصل کې هیڅ حیوان دا خالد عیب نه نوي مستحب دا ان يكون سليما عن العيوب الظاهره او کوم صورتونو کې چې موږ پر عیبونو کې جواز ولا ورک اغا جایز ده خو سره نه لکه کراهیت سره څه کراهیت هم پکې لکه وشته مستحب ده چې بالکل د ټولو عیبونو سوي سالم ته کوشش کې مستحب ده الحمدلله اه ام لحوی برګ او اقرنی کارونه قیامت کې بیا سورې لکه کارونه د نیو لکه موټر سایکل بیا د نسو خبر کوم څه مسله او موضوع چې الکه خشوي دا ټول تحقیق ما نه نقل کړی دا التعليق على العينين مولانا فیض احمد ملتانی صاحب صلی الله تعالی علیه خیر خلقی دلیات شو خلاص الکه ویخ نه وځي بیا دماغ کاریږي تخره خسره تخکر د ویخ نه وځي بیا دماغ کاریږي کنه ویخ تخکر ویخ د دماغ سړی شي